بسم الله الرحمن الرحيم عامره زده کړه دا خبره چې وضعه ته دوه قسمه ده وضعه دوه قسمه یو وضع نوعي ده او بل وضعه شخصي ده خیال ده که نه ده وضع نوعی هغې ته ویل کېږي چې په جانب د لفظ کې لحاظ د مفهوم کلی شوی وي وضع نوعی هغې ته وایي چې په جانب د لفظ کې لحاظ د مفهوم کلی شوی وي او وضع شخصي هغې ته وایي چې په جانب د لفظ کې لحاظ د مفهوم کلی نوي شوی خبره ما ورسې کنه به وزن نوعي په دوه قسمه ده وزن نوعي یو وزن نوعي په حقایقو کې ده وزن نوعي حقایقو او بل وزن نوعي په مجازاتو کې ده بل وزن نوعي په مجازاتو کې ده اپری وزن شخصي په دوه قسمه ده وزن شخصي په دوه قسمه یو عامه ده بل خاصه ده وزن شخصي یو عامه ده او بل خاصه ده عامه هغه توای چې په جانب د معنا کې لحاظ د مفهوم کلی شوی وي مخکې لپس خبره دلته په معنا کې ده وده شخصي عامه هغه ده چې په جانب د معنا کې لحاظ د مفهوم کلی شوی وي او خاصه هغه ده چې په جانب د معنا کې لحاظ د مفهوم کلی نوي شوی خبر ما نه پیدا دغه شان موضوع له هم په دوه قسمه ده وزن موضوع له غوړ کنه دغه شان موضوع له هم په دوه قسمه ده یو عام او بل خاص موضوع له عام او موضوع له خاص موضوع له عام هغه ته ویل کیږي چې دلالت کوي په کثیر به ما هو کثیر باندې موضوع له عام هغه ته ویل کېږي چې دلالت کوي په کثیر به ما هو کثیر باندې او موضوع له خاص هغه ته ویل کېږي چې دلالت کوي په کثیر به ما هو واحد چې دلالت کوي په کثیر به ما هو واحد یا واحد به ما هو واحد باندې موضوع له خاص چاته ویل کیږي چې کثیر چې کثیر بما هو واحد چې کثیر بما هو واحد یا واحد بما هو واحد باندې دلالت کوي کثیر بما هو واحد یا واحد بما هو واحد باندې دلالت کوي مجموعه څلور اقسام شول د وزن د موضوع له مجموعه څلور اقسام شلو یو قسم یو قسم وزن عامه موضوع لهم عامه چې وزن عامه وي او موضوع لهم څه وي دا عام وي وزن عامه او موضوع له چاته وي دا هغه دی چې لفظ وضع شوی وي د پاره د کثیر بما هو کثیر په لحاظ د مفهوم کلی باندې وزعام موضوع له عام هغه دی چې لفظ وضع شوی وي د فار د کثیر بما هو کثیر په لحاظ د مفهومي کلی باندې لکه جموع د زمایرو د زمایرو جمع راوړل او د اسماء اشاراتو د اسماء اشارات زمایرو جمع او د اسماء اشاراتو جمع دا خو یو قسم شو چې وزم عاموي او موضوع له عامي دویم قسم وزعام موضوع له خاص وزعام خو موضوع له بسوی ده خاص وی وزعام موضوع له خاص هغه ده چې لفظ وز شوی وی د فار د کثیر به ما هو واحده چې لفظ وز شوی وی د پاره د کثیر بما هو واحد په لحاظ د مفهوم کلی سره په لحاظ واغه دا چې لفظ وضع شوی د بار د کثیر بما هو واحد په لحاظ د مفهوم کلی سره لکه مفردات د زمایرو هغه جمع دا مفردات راوخلو لکه مفردات د زمایرو او د اسماء اشاراتو دو قسم شو درې قسم وزا خاصه موضوع لهم خاصه چې وزم خاصه وي او موضوع لهم خاص وي دا هغه دا چې لفظ و د شوی د پار د واحد لفظ و د شوی د پار د واحد بما هو واحد په غیر د لحاظ مفهوم کلی نه وزه خاصه موضوع لو خاص هغه ده چې لفظ د شوی د پار د واحد بما هو واحد بغیر د لحاظ د مفهومي کلینا لکه مثال به دا غیر واخلو لکه لفظ د زید لفظ د زید چې یعنی دلالت د په ذات د چا باندې د زید باندې دلته وزم عام خاصه ده موضوع هم څه ده خاصه څلورم قسم وضع خاصه او موضوع له عامه وضع خاصه موضوع له عامه دا هغه ته ویل کېږي چې لفظ شوی وي د فاره د کثیر به ما هو کثیر په غیر د لحاظ د مفهوم کلی نه په غیر د لحاظ د مفهوم کلی نه دا په دې صورت کې په دې اخرني صورت کې وضع خاصه ده وضع سره وضع ځکه خاصه ده چې دا د مفهوم کلی د پاره نه راغلی دي کې لحاظ د مفهوم کلی نشوي او عامه ځکه ده چې دا کثیر به ما هو کثیر دی چونکی دا قسم احتمال دا قسم چې وضع دې سوي خاصه وي او موضوع له دې عام وي دا مجرد احتمال عقلی دی مجرد او مثال د دې لپاره نشته ده بس بس لکه مثلا ورمه دا خاص